چې عطا امر الله دا الله رب العزت آزاد دا درا روان دی او راغی راغی نزان بچ کئ دا غي د بچاو مسله هغه مسله د توحید ده هغه مسله د توحید دا باغی باندې دلیلونه بیانولو تر دې ځای پورې دلایل بیان شو قسمه قسم احسان کون خالق الله دې احسان کوونکې الله دې هر یو سیز الله ته منقاد دې ټول الله ته تابعدار دي نعام او نعمتونه ټول داغه د طرف نه دي د ټول صفاتونه د اولوهیت د خدای تو ټول صفات صرف دا غد پاره او منی د بل چا د پاره نه یره د اخرت بیان کړه ونزلنا عليك الكتاب سره دلیل وحی هم بیان کو چې په دې مسله الله رب العزت کتاب را لېګل دی ان الله یامر بالعدل والاحسان دا امور مصلحه ذکر کړي چې دا الله حکم ادا کوي او د بنده هم ظلم او زیاته مکوي تاسو میشن به په مخ کې باندې رواني او د قران کریم مقام بیان کو چې دا د قران کریم نظام دی دا یو آیات کریمه دا انتهایی جامع آیات دی ټول دنیا آخرت هر څه په دې کې را بند کړی دي مولانا محمد امین سے مدذل له العالی اب دې آیات باندې په دې یو آیات باندې کتاب لیکل دی جامعیت د دې آیات ته اشاره ده د انسان د ټولو قوتونو اصلاح ده پکې او دا یاد چې اقسام واورېدو نو هغه وی چې کونو فی هاذا الامر رؤساء ولا تقولوا ذنابا په دې خبره کې رئیسان شي ولا تکونو ازنابا په دې کې لکای کېږي ما دا یو جامع آیات ته عثمان ابن مزون رضی الله تعالی عنہ وی چې ما کله دا آیات واورید زما په زړه کې ایمان کلک شو چې الله ستا حکمونه ومنم ستا د نبی د طریقو د لاندې به زندگی تیرو دا له اوس پورا کګنا دا سر ته ورسو بغیر د قرآنی اصولو نه کامیابی نشی راتلې نو قرآنی اصول مپریدا که قرآنی اصول دې پرې خو د کامیابی بنوي دا هغه د پاره بیا مثالم ذکر کړي واو کو بیا د الله پروالو کې بلوز الله باندې کله چې تاسو لوس کړی ولا تنقذ الايمان او ما تويل زنا واده پس دکلا کند دینا فقد جعلتم الله علیکم کفیلا رست به داغینا ماسپخین بیا چې کمندونو هغه مات کړل او ارسه به ختم کړل د سار کړه کړهو هغه به چې کمندونو ماخام ماسپخین اوشلو روان به کړل او ختم به کړل مطلب مطلب دا دی ان تكون امه یار با من امه دا چې تاسو شرک کوئ شرک چې کوئ نو ان تكون امه تاسو په دې کې د فائدې غرض دی چې مونږه چې کمونو د فائدې والے شو ان تكون امه هي اربع من امه یعنی مشرکان شرک کوي د لا اله الا الله نه خلاف کوي دا د دې لپاره کوي چې ان تكون امه هي اربع من امه چې دې کې د دنیاوی فائدو او د مفادات د حاصلولو غرض دی وی کله الله رب العزت قانون جاری کو او دا الله رب العزت توحید منو نو بیا به تاوانیان شو او نور به زمونږ نه په دنیا کې مخ خلال شي هغه ته فائدہ شي وی تاسو دا لوزونه د دې د وجه ماته وي چې تاسو دنیوي مفادات هغه اصل اول غرض دی او سیاسی وفادارای ماته وي ان تکون امتون شی اورلا ډېر فائدې والا د بلې ډلې نه یقینا ازمیت کې الله تاسو بلی ولا یبینن لکم او قام کا بیانې تا بیان به کتاب تا پر د قیامت کې هغه چې تاسو به اختلاف کاو ولو شاء الله خو خدای الله حضور ایمان مخامخا ګرځولې به تاسو ډلې وا ولکن یذل من یشاء گمراه کیا سو چې را دیو کی توفیق ورکیا غچار را چې را دیو کی ولا تسالون ما کنتم تعملون خامخا تفوز بکول کی استا سنا دا مبارک چمکول ولا تتخذوا ایمانکم دای دوباره راوړو د پاره د زیاتولو د سزاګانو ور سره سزاګانې ذکر کړي فلا تتخذوا ايمانكم منی وی مجوړوي خپل قسمونه سبب د خیانت تر خپل وینځه یعنی یو بل سروم سیاسي وادي کړی وی نامه ماته وی فتذ الله قدم بعد ثبوتها چتا سو توحید پرې یو شرک طرف روان شي دا الله سره کړي وعده سکی پرې دی لا اله الا الله وعده دې کړی و پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او دا دې پرې خود لا توحید دې پرې خود پارلیمنت ته اله وی او نور ته اله وی نو یو نقصان فتذل قدم بعد ثبوتها وبقوی قدمنا پس دکلا کوالینا رو رو بچ کمنو اسلام ته خیر آباد وای او بل طرف ته روان شي دویم وتذوقوا السوء او تاسو به تکي او به تکي تاسو تکلیف د واجب دا وینا چې تاسو بن شوی د دین د الله نه ادریم ولکم عذاب عظیم او تاسو له عذاب لوی او ما خلی پاتون دا قوادو دا اللہ بانے وز معمولی دی دنیا دا وجہ دا اللہ دین پریک دی یقینا هغه چې د الله سره دی نو هغه دی غورا تاسو لرا چې تاسو پوهیږئ ما عندکم ينفد د دنیا د وجه د الله لو او د الله دین او د الله قانون توحید په پرېږدي هغه چې تاسو سره دی دا خلاصيږي وما عند الله باق او هغه چې د الله سره نه دی پاتې خامخا بدل ورکما کسان لرا چې صبر کړل مزدوری دې دی اجرام د مزدورا دې مزدوری دې د خيستا باندې چې دی کول تروی چا چې مالو کنه من ذکرن او انسا کناری نه یا کزنانا او دې ایماندار فرنو هینو حیاتن طیبه مخامخا ژوندې وکم دلرا په ژوند خوشاله باندې دنیا به مزیدار وي او قبر به مزیداری حیاتن طیبا ورنجینهم اور وکم دی لرا مزدوری دی د خستوال چې دی عمل کول فیضا قرات القرآن دا حیات طیبا په قرآن باندې چې کوم نه ملاویږي دا خسته ژوند په سم ملاویږي په قرآن باندې شیطان تا قرآن ته نپریږي نو ویضا قرات القرآن هر کلا چلول قرآن لرا پناه غواړه دا په الله سره شیطان رټی شي وینم یقینا نشته دلاره سزور پای کسان باندې چې مان راوړو په مؤمنانو باندې سزور نشته دی زور مطلب چې کافری کی نور وسوسه خوچي والا ربهم يتوکلون او پر خپل باندې هغه چې کمندونو يتوکلون ځان سپاري انما سلطانه یقینا غلبه د ذا با کسان باندې چې وړي دتا یا نه سره کوي او هغه کسان چې دی دا د شیطان لره صدر جوړون کړي نو په الله رب العزت سره شیطانی صدر کپس کی په قانون کې څنګه په قانون کې یو د الله خبره او یو د شیطان خبره وا نو د الله خبره نه مانی او د شیطان خبره څه کی مانی نو اطاعت کې د سوق الله سره شریک کو ګینی تعالی چاویلی چې شیطان چې کمنو د الله سره ایصدار دی دا چاویلو دا واغړ کافرم نه وي خو مطلب د شرک نه د اطاعت ته چې لکه د الله د حکم په مقابله کې د شیطان څخه او مانلا هغه اطاعت یو کو دا شرکو چې حکم بغیر منظر الله کوي نو کافر ظالم فاسق دی ویلي دي کې نه دی ویلي ومن لم يحكم بما ذا کړه کنه والذین هم به مشرکون آکسان چې د شیطان لري صدا جوړون کې د الله سره نو خبر ده دایو کوشش کوي د شیطان د اړول یو نمونه چې دوی به اعتراضونه واردي چې کله بدل کوم یو آیت په ځای د بل باندې یو حکم بدل کی الله او الله پویږي باغ باندې چرانازل یې اختیار د الله دی وای دې یقینا ته جزانه جوړون کې دی داوي بلکې زیات دینه کویږي نه اکثرهم لا يعلمون زیات دینه نه کویږي ورته وا نزل روح القدس نازلې دلرا چې کمندنو نازلې دلرا هغه روح پاکي زاد طرف درفتانا بلا کې برتیا باندې لثبت الذین چې نه تا چې کلک شیا کسان کلک کیا کسان چې مان راوړل نو جواب جواب دا غکل چې دی وته نسبت کوي دا کګی دل ککې دی اله دتا اجمی هغه دا اجمی او عربی نه دی او دا قران دا جواب عربی صاحب یقینا کسان چې مان راوړي په اجر د الله باندې لا یهدیهم الله توفیق ورنه کې دی را الله او دل عذاب دردونکې انما سر الكذب الذين لا يؤمنون یقینا جوړې دروغه کسان چې ایمان راوړي په رسول الله الله باندې او دې دروغجن من کفر بالله کلک شه د قران په مشن باندې او په قرآني اصول او په توحید باندې کلک شه امتحانات راځي ازمیختونه راځي نو کچرتا کی مړ کړي نو شهید باندې او کچرتا ډیر سخت شي در باندې امتحان نو په خلی باندې انکار کول شي وای بس نیمه پکې وایزه نه منم په خلی باندې صرف د جبه په سرسری خبر وایا چې نه منم وګوره خبردار زړه په لاده پر نه کې د قران په مشن او په توحید بالکل ششا کلک شا کزړه دی په لاده پر شنو تبعی دا حسنه چې زړه په لاده پر کې من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې انکار وکړ الله نه پس دی ایمان نه مگر هغه سره چې مجبور کړی شو او زړه دې بالکل سوړ په ایمان باندې خو هغه چا چې پرانست کفر ته سینا فعلهم غضب من الله ذیبان غسر طرف د الله او دې له عذاب لوی داولی دا دی وجنا چې خیرن دی خو خو غړل دا ژوند معمولی په بدل د آخرت کې او یقینا الله توفیق نور کې کله کو تب کفر باندې دا دی هغه کسان چې تاپواله الله په ژوند دی باندې او په ژوند دی باندې او په سترګو دی باندې او لایکوم الغافلون ادا کلک چې نه دی نه خبره شک نشتا انهم فی الاخرته هم الاخسرون چې اخرت دی او په اخرت کې دی تاوانیان ثم ان ربک بیا چې کمنو یقینا رب دی کوم صاحب برداشت کړ برداشت کا او کنا وطن کې او کلی کې نه پری دي نو کله وته پرې د خو مسله ګوره پری نګدي ثم ان ربک للذین هاجروا بیا یقینا رب ستاره کسان لرا چې غي هجرت کړل پس دینا من بعد ما فتنو پس دینا چې تان کړی شو تکلیفونه ولا ور کړی شو او ګره ورکړي شي هر یو بنده لرا غس چې کړي او دې سره وا کمې نه کیږي اخرت کول اخرت ته وضرب الله مثلا سوق چې تا څنګه او تا چې کمونو د دین نه اړي نو په دنیا کې به هم الله رب العزت هغه چې کمونو عذاب ور اور کینو ګوره مکه والا او تا وضرب الله مثلا او بیان الله رب عزت مثال دا چې کلی کانت امنه مطمئنه چې و چې کندنا غکله امنتن بالکل په امن باندې دنه داخلي ګډوډ بګینو مطمئنتن بالکل مطمئن د بار ای دشمن نه بار په نشه عمله خطرہ نه فکبرت بانهم الله انکار وکړ ناشکری وکړه د نعمتونو د الله لوی نعمت په پیغمبر او قران فازا تعالی الله رب العزت کو سکو دی کلی طالب اصل جو یې جامه دلوګي او د یاره د وجدا غنا چکاولې بما کانو یسنون نواز دا غنا چې کولې په پاکستان دې ځان ته وګوري کنه چې فکبرت بیانهم الله فازاق الله لباس الجوع وال خو اوس په غیر تګرانی دا اور تګران دي ټول ور ټول راز ته سره مې شروع کی نو لا ډوړای وو او یاره په کې ارزای کې دا والخوف بما كانوا يصنعون مخکې اخبار کې راغلو اس چې تبابو کې سکول ته ویل شو چې حالات ټیک نه دي نو پای کې پنځه کې شپږ جنہ کې په منډو کې شوې مړې شوې د یاره نه چې کم نه شوې مړې شوې منډې منډې منډې څو گاډي والے څو په یو بل را پریوته او زخمیان هم په کې بلا شوی او دغه په کې مړې هم شوې والجو یز ځای کې څوک پامن نه دی ول خو د یاره چې کمنو ارزه یاره را ما کام یسنون د وجدا غنا چې دی کول ولقد جاء رسول منهم او یقینا راغلی راغلو دې ته پیغمبر دینا درو دې وګاڼو نو نیو دې لره سزا او دې ظالمان په کلو می مارزقکم الله دې زنه رد شرک پیلی شهر کلا عذاب راځي چې عقیده دې شرک نه پاک کړه نو عملوم دې شرک نه تکا پاک کا فکلوا مما رزقکم الله نو خوري دا غنا چې درکړي تاسو الله حلال طیبه حلال او پاک او شکر وکړئ د نعمت د الله که تاسو یا الله له عبادت کوئ یقینا حرام کړی دی الله په تاسو باندې مردار او وینا وفضل وو او هغه چوچت کړی چې باغی باندې نوم د غیر الله څوک چې مجبور شو خوراک د مردار ته چې نو بغاوت کوونکې انو بیا راتلون کې غیر باغ ولاد شنو بغاوت کوم کې بے قانون نه خړا ولاد انو چې کمنو د هدا تیرې کوم کې چې سور او پکارو دا غي نه زیات نه خړا فین الله غفور رحیم یقینا الله رب کوم کې مهربان اولا تقولوا موای تاسو هغه صدا چې بیانې یې چې تاسو درو چې دا چې ګمنو حلال او دادی حرام په خپل خوخه حلال او حرام جوړوي ما سوریدی رحم الله دې دې ذکر کړي چې پر دراتو د قران نه او پر دراتو د شریعت نه چې اوس یو سړی وای چې اصل باشیاو کې باحث ته یا چې کمنو اصل په اشیاو کې حرمت ته وېدا د دې آیات په نص باندې دا سړی دروژن دی هاذا حلال و هاذا حرام هغه د قران دراتونه مخکې خبره وا د شریعت دراتونه مخکې خبره وا چې اصل په اشیاو کې عبادت ته او کا اصل په اشیاو کې حرمت ته او عالمانو بدا باسونه کولو چېړل به اوس د بدعتيان ځان له دې قاعدو نه استدلال نکي چې اعظم بادشاہو کې اباحت ته چې پیغمبر کوم شی منع کړی نه نو ول جائز د خدای او کته کوي او یا کار کوا دا څه خبره ده کتاب ترو علی الله الکذب دا مفتری دی وي په دې آیت کې لیکلي دي چې اوس وی چې اعظم بادشاہو کې اباحت ته او یا اعظم بادشاہو کې حرمت ته دا مفتری علی الله دی نه په الله درو جوړي یقینا کسان چې تبي په الله باندې دروغ نه کامیابیږي فائدہ لګا او دل له عذاب دردون کې نور چې الله آرام کړیو پاک کسان باندې چودیان و آرام کړی میو هغه چې بیان کړی تا تمخ کې زیاته مې نو کړ په دې باندې خدای په ځان نو زیاته کو راشي بس کې عذاب را روان دي نو توبه واسي ترغیب شرک عقیده د شرک نه سکی پاک کې توحید منای او عمل د شرک نه سکی پاک کې په الله باندې دروغو متړای ثم ان ربک للذین راشی راشی کبدم کړي وین درګه ما درګه نو امیدی نهست سات بار اگر تو بشکستی باز عام چې خوش گفت دروې شکوتا حدث کې شخص شب تو بکر دو سار کا شکست درویش وی فقیر یا الله بیگا می توبه است او سار می بیا ما تکړه اگر او توبه بخش به مانند درست کې پیمانه ما به صباست او سست کاغه الله د توبه باندې کلکېدو توفیق سکی راکی نو خو سیدا اینی نو پیمانه ما به صبات سست زما وعده بالکل سست ده نو الله چې توبه مې استلا نو سره لکلکېدو توفیق سکا یقینا رب دې د پاره دا کسانو چې عمل کړل به فنا پوي او بیا توبه او صلاح پز دین او درست کامل یقینا رب دې پز دین اخا مخای بكم کې مهربان شاب اوس کنه د دې خدمت وکا خو د چا په طریقه ګار هوايي سفرداري دلا گر هوایی ای سفرداری دلا دا منو رهبر بگیرو پس بیا راشد رهبر لمنونی وا او د قائد لمنونی وا ان ابراهیم کان امتا قانتا د ابراهیم په قدم روان شه او چرته څنګه رد د اشراف کړو نو ویګا یقینا ابراهیم دا وی وړلا ځان له مستقله سوا دلاوا ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحدي الله تکرار نه چې دیو سړی نه د جمعه تم رکار والی او د پورا جماعت کار ته نسکی واخی دا خدای الله کار دی لو ان فقيها واحدا على راس جبل له الجماعه چې یو په دین باندې پوهه سړی او هغه په هغه ځای کې د دین خدمت کوي نو بس دا مستقل څه دی جماعت ته اگر که د غره په سر یک کی आवाज څه دی ناس ته خدا ځان لته دی جماعت ته قانت لله یا امتن پیشوا قانت لله تابعدار د الله انیفا ما ته ان کې شرک درې دن کې په توحید ولم یکو من المشرکین او نو د مشرکانو نه قدر کوم کې نه نماز د الله فقړو الله دلرا او کلکړو توفیق ورکړو په سره د لارې سمې او ورکړ مې دلرا په دې دنیا کې خوشحالي او یقینا دې په آخرت کې پرونه کام نه ثم اوینا الیک یا متا ته وی کړو چې روان شه په دستور دی ابراهیم چې دی الله او نو د مشرکانو نام نو په دستور دی ابراهیم کې د خالد رضی تعظیم او ته په جمعې پر ځبان عبادت کای وینما جو الاسد ول الذین اختلفوا فيه یقینا ګرځول مو خالی پاکستان باندې چې په کې اختلاف کړو او یقینا د خامخا په سلبو کې د ترمیان د فرض قیامت پاغس کې چې اختلاف کړو چې بیان کړي نو مخاطب خیال پکې ساته که مخاطب د دلیل طالبو نو دلیل وته وایا که مخاطب ویو او فضائل باندې کار کېدو د ترغیب او د ترهیب نو په دغه طریقه څوکا بیان وکا او که مخاطب چې کمندنو آغا زدیو او ځان ته ملاوي او شکونه او شبهات واردول نو جواب ولا ورکا جواب ولا څه او دو الى سبیل ربک بالحکمه را بلا طرف دلار درب دی بل حکمت دی په حکمت سره یې په دلیل باندې په چل ول نه چل حکمت په چل ول حکمت مطلب چل ول نه حکمت مطلب دلیل نه دلیل صحیح طریقې سره بیان کا والموعظه الحسنه او په نصیحت کې سبان دي وجادلهم بالتي احسن او دې سره باسو کا په هغه مسله چې هغه سره بالتي احسن مسله کې څه مسله مړ مړ دي کو ژوند دي دې باندې اوس مسله ده چې ته په دې باندې باس کې په دې باندې خته لاس کته کا لاس پورته کا لاس کته کا لاس پورته کا په دې باندې تباس کې امين پروایا او امين په تیز وای په دې تنخته ده د دیار له سو کالو جګړه تنن ختمه په خو کیا دا چې کمرو ائمه په منځ کې اختلافي را روان دي خو پرې را کنه پرې د بس ارچا چې کمرو کوم کو پرې اختلاف دې نو پرې دا او چې کوم درې دې نرسي او دا غینا الله تعالی علم نه فکر دې چې ته د برزخ په حالات باندې نه پويږي نو خو غلې دې نه کینه کنه کتا و سره کار دی چې موږ یو لري نو تا سره کار څه کوي او ژوندې دي نو سوای او بیا دې خخو صلاح چې امړي ژوندې دي نو خخول لې بیا صلاح ځان له ورې پوری جو خړل ورې لګلګو دا ځان له کار کتل لري نو دا چې کمندرو په ظلم مسلو په سیاستي نه هغه مسله چې هغه چې کمندرو خیرته مسله ده د الله د توحید مسله ده مړه پاغي باندې بیان وکړه د شرکیات رد کا د بدعات رد کا د جمهوریت او د کفر رد کا په ملک سور کفر را روان دي او سور کفر چې کمنو حقيقي اجماعي شرک کې خلق مبتلا دي داغي بیان نه کوي او کله یو ځل لګي او کله بل ځل لګي بلتی هي احسن مساله سمکا دویم وجادلهم بالتي احسن باسو ګرځي سره په هغه طریقه چې طریقه خسته ده طریقه سره خسته ده دا چې کنزل کې د تور په یو درې نور شغای چې هغه کنزل کې نو مولای دې دا کنزل سره ډیر مزه کې دې لګ بیا هوګه دومره خوان کای ته کنزل نه کې ته کنزل نه کې هغه په اخلاقی کې ته په اخلاقی نه کې بالتي هي احسن تاو دا فرق بیا صفات شو مامون الرشید غلام ته وی وبراوړه هغه ته مړ خو بل څه کار دی نشته بس وبراوړه وبراوړه هغه چې تخلو کې لوړ واغی غلام مامون پاسې د خپل وبراوړه ته لې ډیوای مړ کړه چا ورته سبا چې دا غلام دې داسې شي شو هغه ته وی چې لاړم وب مې راوغست لوبو لړم نو مامون ما او چرالم نو مامون یما چې دیو مې مړ کړه نو مامون یما چې لړلم او چې واپس رالم هم سیما مامون ما کې څه فرق راغی ولې څه چللې او کته وای چې دا بد اخلاق دی نو بیا د دوه زما فرق شو شو دی غلام دی او زه قائم نو چې دی بد اخلاق نو دله د بد اخلاقی خون کې خو مال دا خو خون نه راکې کنه الا بالتي هي احسن پاغه طریقه باندې ته متبع د سنت د څه شوي چې هغه کنزل کې او تم کنزل کاه نو فائدہ څه شو ته متبع د سنت د څه شي ته موحد د څه شي نو الا بالتي هي احسن دا مطلب وجادلهم بالتي هي احسن با سګر دې سره پاغه طریقه باندې چا کېستوي ان ربک هو علی من ضل عن سبیلی یقین رب دې او کوي په هغه چا باندې معلوم دی وتا څوک چې هغه وړي دلار د الله نه او هغه الله نه په پیدا سوالو باندې واینا تاسو کدی زیاتیو کی بتا سو باندې فاقبو نتاس بن زیاتیو کی سزا ولور کی خدا غمرا جتا سو باندې زیاته کړی شوی زیاته بنور نه کړي یعنی که گزار درکې نو که تم یو گزار ورکې لکه چې الله څومره درکړي نو جواب شته ولا ان صبرتم لو خير للصابرين کتا صبر کوم برداشت مو کو دا یې غره صبر نه کولا واصبر او ته صبر کوا واصبر مفرد ده کنه او عاقبو جمع مشر ته وای قائد ته وای ته صبر کوا کشرانو ته نو تاسو خو صبر ته خو ځان ورکړي کنه د خدای بندګانو ټول ورور تسبیحات کوي نو یو ته وای واصبر ته صبر کوا کشرانو ته وای گزار په کوم کله کله ورکوي د دې خوان دی واصبر ما صبرک الا بالله صبر کوا او نه صبر تا مگر په الله باندې ولا تازن علیهم غم کو په دې باندې او مکیګا پاک نو ان الله مع الذين اتقوا دا عذاب په ځای باندې د معیت د الله مستحق شوی الله باندې ملګری شي یقینا الله دې سره دا کسان چې ځان بچ کړي شرکا او کسان چې غیری محسنون احسان کوونکې اخلاص کوونکې